منګه د نننا یوشتم تاریخ دی د فروری او 2019 کال له د دینه مخکې منګ ډېری ترجمه لفظي کړې وي خو هغه ټولې زې په زې هغه صورتونه په کې ګډوډ شوي دي، نن نن منګه بیا یو ځل اراده کوو چې منګ په جدا ترتیب باندې دا لفظي ترجمه ریکارډ کوو، صرف سپاره سپاره، یو سپاره بیا بل سپاره، نو صرف دې کې به هغه د صورتونو نومونه په دې کې په خپله دننه سپاره کې چې څولو صورتونه اقوه په کې راځي. مخکې طریقو سره من یو یو صورت سره ریکارډ کړي وا خو صورتونو کې مسله دای چې کله منځ کې څنګه شي څنګه شي نو دې پیرا منګا دا یو اراده وکړه د نن نه ان شاء الله العزیز چې یو سپاره با په یو سبق کې وي چې چاله یو رکو پکاري نو هغه یو رکو په دې سپاره کې اوري که چا له دوه رکو، درې رکو، توفیق وي نو هغه د درې رکو اوري، که اخر د سپارې کې اوري، که منځ د سپارې کې اوري، که په اول د سپارې کې اوري، خو زمونږ به یو سبق کې یو سپاره وي، په دویم سبق کې به انشاالله زمونږ دویمه سپاره سیقول السفهاء او په دریم سبق کې به بیا زمونږ دریمه سپاره تلک الرسل وي، په دې طریقه مونږ دې پیل انشاالله، یعنې زمونږ به دیر سبقونه د دوره لفظي ترجمه د قران کریم دیر شو سبق به ان دیر سپاره به چې چاله پای سوره پکاري ناغه سپاره به کولاوي او پای کې هغه مخ کې رسوتلی شي او په هغه طریقه به کار کوي الله دې تاسو نم د دې فائدې درکې چې څوک اوري او موږ لرم الله د دې توفیق راکړي چې موږ په سي طریقه باندې دا چې کم کسانو مهنت کړی دی دا آله روړی دا شل بادر شو دا نور خان دا کسان ملګری چې دی جاز خان چې نور تاسو کوم طلبای الله دې ټول تاسو له وزدر کې چې موږ سره په دې کې تعاون او مرسته کوي په هر طریقه زه وینا کوم تاسو اوریدل کوي اسباب برابروي او دا په سیر طریقه نور خلکو ته منتقل شي او رسیږي الله دې موږ لا توفیق د عمل کولو نصیب الرحمن داسې الله چې عا مهربان دی په دنیا کې په هر چا داسې الله الرحیم چې خاص مهربان دی په آخرت کې په مؤمنانو نه په کفارو داسې الله مالک چې واقدار دی اختیارمند دی یوم الدین درځه د قیامت او خیا منگ تا نغلار دا قرآن یا اهدنا مضبوط کا منگا سرات المستقیم پا نغلار دا قرآن الله منگ تا نغلار او خیا او بیا پاغا نغلار بانو منگا مضبوط کا چو قرآن دے سرات والذین لار دا حقا کسان راتا او خیا انعمتا چتا فضل و احسان کرے دے علیہم پاغی باندے چه پچا دے احسان کرے نو آغا سلور قسمہ دری دی پیغمبران دی صدیقین دی شهدا او صالحین دی الله دا غي سره ملګری کا غیر المغضوب نلار د هغه کسانو چې غضب کړي شوی دی علیهم پاغبانی چا غلط مولایان دی سره د علم نه تبا شوی دی ولا ضالین او نلار دا کسانو چې حیران او پریشان دی ظالین حیران او پریشان امین الله دعا زموږ قبول کړه بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ البقره شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص الف لام میم الله پویږي په معنا د دې حروف او په مراد خپل سره چې الله ته سم مراد کړی دی الله په خبر دی بس ذالک الکتاب دا کتاب چې دی قران کریم لا ریبا نشته دی هیڅ شک فيه په دې کتاب کې په دې کتاب کې شک نشتا د الله د طرف نه شک په کې کفارو کړي د الله د طرف نه په کې شک نشتا او د ناکار خلکو د طرف نه په کې قسمه قسم شکونه دي لا ریبا شک نشته دی فيه په دې کتاب کې د الله د طرف نه ويقيمون الصلاة او پابندي کوي د مانزه ومما او د هغه مال نه رزقناهم چې ورکړې موږ دیتا ينفقون خرج کوي د الله په لار کې الله دې توفیق ار چاله ورکی چې منځونم کوي او د الله په لار کې خرچې هم کوي نو وجه د ناکار عمل د هغوی نه وعلی اسې الله په چا مهر نه وي خو ناکار عمل کوي د هغه ناکار عمل د وجې نه الله د هغه په زړه مهر وي ختم الله مهر والې دی الله علی قلوبهم د هغوی په زړونو باندې د وجه د ناکار عمل د هغوی نه وعلى سمعهم او په غوګونو داغي په خوله وي موږ مؤمنان یو خو په زړه کې ایمان نشتا یا وما هم ندی دی بمؤمنین ایمان وروړون کې دا الله په نسبان دی ستا په نسبان دی هو چې مؤمن دی او الله وې زما په نسبان مؤمنان ندي یخادعون الله دوک کیدای د الله سره ولذین او دا کسانو سره امنو چې ایمان وروړي ولهم او خاص دی لره عذاب الیم عذاب دی دردناک بما په سبب دای کانو چې دی یکذبون دروغ و یو دروغ کوي د دروغ وینام کوي منافقان او د دروغ کارونم کوي منافقان الله زموږ د منافقانو صفاتونه وساتي هم المفسدون دی دی فساد کوونکی الله وای خو ولکن لا یشعرون لیکن دی نه پویږي په خپل فساد و اذا قیل کله چې ویل شي لهم دی خلق ته عاد منافقان ته امنو ایمان راولي کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان راولي دي چا خلقو خلقو نه مراد صحابه دي ایمان راوړی پشان د ایمان د صحابه او نو قالو وایدا منافقان ان امنو ایا ایمان راوړو من کما امن الصفاو لکه چې ایمان راوړل دی بی وقفو غسی خلق ته نسبت د بی وقفتیا د منافقانو صفات دی الله دې مونږ لري کې علماء او ته سی خلق ته خلق نسبت د بی وقفتیا کې دا خبره نه ده نو هغه وی څنګه زمنګ ملګری الته مجلس داغه سره کې قران داغه نزد کې درسونو داغه کې کینی او ته وې زستا ملګری ما نو دوی وته وی انما یقینا فخ خبر ادا دا نحنو منغا مستهزئون ټوکی کوونکو مؤمنانو پوره دا هم ټوکو ته پاره غي سره کینو دا منافقان هغه کسان دي چې تر ضلالتا چې غوړه کړه د گمراهی لرا بل هدا په بدل د هدایت وما ربحت تجارتهم نو ګټو نکړه تجارت د دې سودا د دې وما كانوا او ندی دې مهتدین لار مندون کی تجارت اداو چې گمراهی غوړه کړه او توحید او سنت پر خدا نو دا تجارت دی وک خدا غلط تجارتو دارنګه منافق چې کله قران بیانېږي نو دی وای چې زه په غوګونو کې ګوتې ورکم نو زه به بچ شما د بیان د اوریدلو د قران نه نه نه نه نه نشي بچ کېږي یجعلونا اغستاکار صفاتونه به بیانېږي یجعلونا ګرځي دا باران ولا اصابعهم ګوتې خپل بي اذانهم په غوګونو خپلو کې من الصواعق د تندرونو په زوره باندې ایمان د خلکو دا نقطه سره ولیکئ که چرته خوغه شوی او زده کوي که چرته خوغه شوی وې دا الله په زور باندې ایمان د خلکو لا ذهبا نو بوتلې به او بسمیم طاقت د اوریدو دا غي او ابصارهم طاقت د لیدو دا غي الله که په خلکو په زور ایمان راولې چې ایمان راوړل غني اوس تلندو ما اوس د کونو ما فالا په زور په خلکو باندې ایمان نه وروړي ان الله بشک الله على كل شيء قدير فار يسد قدرت والا اول باب په دې ځای ختم شو درې فرقو بیان کو دې نه دویم باب او په دې کې دعوت توحید 15 دلایل پیش کړي ځان بچ کړئ د ګناهونو نه دریم دلیل الذي دهغه رب یو والي امنه جعل لكم الارض چې ګرځولې دا تاسو د پارز مکا فراشن فرش قابل لګزران والسماء او اسماء بنا ان چت بغیر ستنو او بغیر برجو او بغیر دیوالونو اسمان ولا لین دغه سمنګ الله فإن لم تفعلوا نو که چرته اونک تاسو دا کار کم کار ته خیال کو دې پویلم کم کار مونږ کو یو صورت نشي راولې یو جمله نشي راولې په خدای توب د خپل مددګارانو نشي الله وی راولې ولن تفعلوا هیڅ چره نشي راولې هیڅ چره تاسو دا کار نشي کولې یعنی اور به دور سخوی چاغه کانه بسیزی ګټه انسان خو به خامخا سیزی یا هغه کانه چې د خپل کړو په نیت د ثواب باندې د درگاه کانه خپل کړیو د زیارتونو د پیرانو کانه خپل کړیو نو هغه کانه به غردیږي او ته ګورا تا چې په دې اعتماد کړو نو هغه کانه خپل ځان نشي خلاصوله قران سره راغلیو هدل للناس مخک تیر شو نا یذل بی گمراهی کار کوي الله به په بیان د قران کثیرن د ډیرو خلکو چې قران بیان شي نو ډیرو خلکو گمراهی په کار شي مائده کې بدو ځای راشي سلور شپې ته وش په تایات کې ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک ويهدي به كثيرا او مضبوطه په بیان د قران ډیر لرا چې قران بیان شډه خلک مضبوط شي وي بعد بیا غلط کار کوما وما يذل به او گمراهي نه کار کوي په قران په بیان باندې مگر د فاسقانو چې بدعملي الذين فاسقان هغه کسان فاسقان هغه چاته وي چې د الله د حکمونو نه اوزي الذين كسان ينقضون چې ماته عهد الله وعده د الله می بعد میثاقی پس مضبوطوالینا یو ځلې مسله توحید اومن لا او بیا هغه ماته حکمونه د الله ويقطعون او پرې کوي ما احکام امر الله به چې حکم کړی الله به پاغه باندې عبودو سرنګ انکار کوي تاسو بالله په یوالد الله وکنتم وای تاسو اموات نشت وتوه نشوي الله وای ملوي نشوي پایا کوم نشته کړی تاسو دنیا کې ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو ثم یحییکم بیا بجوند کی تاسو ثم الی بیا بخاد الله تا ترجعون تاسو واپس کولې شي د پر د حساب دویم نعمت والذی الله هغه ذات خلقا چې پیدا کړی دی لکم ساسو د فیدې لپاره هغه څه چې پزمکه کې دی جميعا ټول یعنی ار یو شی تاسو د فیدې لپاره په جميعا یعنی عقیده او ساتي چې دا ټول د الله تر طرف نه دی اعتقدو جميعا منه ها په فرشتو باندې فقال نبی الله ام بیونی خبر را کما تا به اسماء هؤلاء فاثر دنمون دي سيزونو سرا د دې سيزونو اثر بسي د دې د خوراک اثر بسي د روټي اثر بسي د وبو اثر بسي دایو تو خدا ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی په هر کار کې دی الله حکمتونه دي په هر کار پوهیږي اعظم پوهیږي دین بابا پوي ما فرشته نه پويږي پیغمبران پويږي نو ته نه ملي پويږي اولیاء پويږي پوي والا څوک دی صرف یو الله په پټو سيزونو باندې قال نبی الله یا آدم یا آدم علیہ السلام ام بهم خبر کده خلق لرا به اسماءهم فاثر ذنمون دي سيزونو سرا او آدم علیہ السلام دے خلق تو اوایا چې د روټي اثر بدای لګه به ختمي دوبو اثر بدای تند به ختمي دا معنا پۀ د کميس نه معلومات کوي ښځو عقيدې ډېرې ګندې دي دا خبرې غلطې دي کميس نه معلومات کوي دنوکانو نه معلومات کوي نوک تور کړي نو دې نه معلومات کوي فلاني ځای کې تعويذونه روباسي انغرو کې دي تنور دا ټولې خبرې غلطې دي ښا په پټو سيزونو خبردار نه پيرې دی نه فرشته ده پوهه څوک دی یو الله واذ قلنا یا کچوی من فرشتو ته او سجدو لآدم سجده وکي په طرف د آدم علی السلام سجده الله ته واخ په طرف د چایو کوي آدم علی السلام لکه من سجده الله ته کو او په طرف د چای کو د خانه کعبه نو کو سجدو سجده وکړه ټول فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نو کړه شیطان بې ایمانه درې پلیتۍ د يهودو د هغې په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو او بیا د یا بنی اسرائیل ذکریم نشپخ خطابات یا بنی اسرائیل ذکرو ای اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کې نعمتي نعمتونه زما التی هغه نعمتونه انعمت علیکم چې کړی مې پتا سو هغه دې په نعمت کړی واوفو او پرواله او کې بیا دې په احکام زما نو اوفي بیا دې کوم پوروالی به وکم په وعدو تاسو سره زما وعده به در سره پوره وي خو زما حکمونه ومنئ و ايايا فرهبون خو خاص زما سره شوق وساتئ شوق الله سره ساتنې متونه ورکړي خاص زمانه ویریږي و امنو ایمان نورې به ما پاکي ته اے د دې معمولی عذابونه خلق څنګه یریږي چې غلط کار کو کوما نو سزا غانې ما ته ملاويږي با یریګ نه یریګ خلک خو دا الله عذابونو نه موږ نه یریګو چې دا الله به سور عذابونه یک دا عذاب ملاو شو خو مړ بشي هغه خو بیا مړېږم نه هغه موږ دا غي نه خبر نه یو چې هغه به څنګه عذابي وآمنو ایمان ډولې پا کتاب انزل تو چلاله ګلې ما مصدقا تصدیق کوونکې دا کتاب نو کوم چې تاسو سره دی ولا تکونو مکه کې تاسو اول کافر به اول انکار کوونکي وي په دې قران باندې په دې توحید اول انکار خو د مکه خلکو کړو دا خو د مدینه خطاب د مدینه والا وتا اصل کې هغه پویو يهودو نو چې د پویا انکار کو نو بیا ټولم به انکار چاو کو دیو کو ځکه دا پویو او سره د پوین سره خلک کار کوي دا خنه ده ولا تشترو او مکه والا خلک نه پویو ولا تشترو ماخله لا تشترو موږ وختي وی کنه مه غوره کوئ، مه پسند کوئ، بآیاتي، په عوض د آیاتونو زما، ثمنا قلیلا، دا دنیا لږه. اسره چند ټکې پیسې دې اسره کړې دي او قرآن قرآن کې، دین دین کې، اسلام اسلام کې او نور دې مقصد دنیا ده. وایایا فتقون او خاص مانو یریږي ولا تلبسوا الحق او پلیتو اهل کتاب او يهودو مگر وروي حق بالباطل د باطل سره وتقتم الحق او پټوي حق وانتم تعلمون تاسو دا پته نه وځي دا حق دی خو تاسو خو پويږي چې حق هم پټ کا د چن یا بنی اسرائیل اذکرو اس کتابات عام سو کتابات بیانی شپک اول خطاب کی ات نعمتنا دو عذابنا یا بنی اسرائیل اذکرو دی باز الفاظ لخیال کوئی ترجمه نه کوئی ها دا باز به دا سم ناشته یا بنی اسرائیل اذکرو اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کئ نعمت نعمت نظما التي هغه نعمتنا انعمتو چې کړی مې علیکم پتا سو وأني او بېشکه ما فضلتکم غوروالی مې درکړی تاسو له علی العالمین په مخلوقات د خپل زمانه وګوره ته قران ته کې نه وري خلک کې تاش ته کې نه وري ته بارود تاشونه خلک کوي ها ګنده کارونه خلک کوي واتقوا ويرجو يوما د عذاب دا غیر زنا لا تزي چې بدل بور نکی یو نفس عن نفس د بل نفس نشه اند زری ولا يقبل او قبول بن کیش منها د دې نفس مشرکنا شفاعت شفارس دچا ولا يؤخذ منها او وا بنغستی چې د دې نفس مشرک او مبتدینا عدل سجور معنا سفیدیا ولا هم او نه بده دې خلقو ينصرون امداد وکړي شي دنیا کې د خلاصون سلو لارې وي او دا سلور واړه لارې مشرکان ثم عفونا بیا معافی وکړو موږ عنکم تاسو ته من بعد ذالک پس د دې کار نه لعلکم خامخا چې تاسو تشکرون شکریا ادا کړئ و اذ اتینا موسی الكتاب یاد کړئ چې ورکړیو ما حضرت موسی علیه السلام ته کتاب تورات او فرقان او فرق کوونکیو د حق او د باطل لعلکم خامخا چې تاسو تهتدون کلک شی لارو مومئ الله داسې خوراکونه تاسو له نصیب کړي ها او ویلې ته ویلې شو دا کلو خوري من طیبات ما رزقناکم د پاکو اغنا چې رزق کړې موږ تاسو ته وما ظلمونا او زیاته نو کړې دی په منګ الله وې دی خلکو په منګ زیاته نو کړې ولکن کانو لیکن دی انفسهم په خپل ځان یظلمون زیاته کوي د ګناونو پوجا ځکه سزا ته ملاوي او بدل کو هغه کسانو چې ظلم کړو قولن یو وینا لرا غیر الذی بيد هغه وینا نا قیلا چې ویل شو والهم غیتا دیت ویل شو وا چې تاسو دا کلمه وایې چې دنه کېږي جمعه تا سبحان الله الحمدلله چې الله تاسو ګناهونه په دې کلمه معاف کړي نو هغه چې دنه شو جمعه ته ناغي وي ا غنم په اوربشو کې حنتتن فی شعیرا نو غنم او اوربشو غختل ز جایز نو خو په دغه مقام کې ناجایز زکو چې د الله حکمونو کې سره واسه ده نه تبديل او تغییر را واسه ده نو فانزمنا نو راولې ګمنګ علی الذین پاکسانو ظلمو چې ظلم کړي رزن عذاب من السماء دبرنا بما كانوا يفسقون په سبب دا چې او دای ماتون کې حکم نو د الله وګوره الله د ګټې نه چینه روانه نو الله زمونږ د پاره اسباب نشي پیدا کوله الله زمونږ د پاره بغیر د اسباب موږ له خوراک او رزق هم راکړي چې د او چې ګټې نه او بروانه د خشکو دشتو کې غبینانو مرزانو الواغان ور کوي نو موږ له په خوراک را کولو باندې قادر نه دي قادر دي قد علما تاکي پوها شو کل ناس هر یو ډلا مشربهم پزیدو بوس کول خپل ار یو تعالی خپل ډلو خپل زی مقام خو د سکلو نو ویل شو کلو خری مشربو سکي من رزق الله د الله د رزق نه ولا تاسو او مگر دی فل ارض پزمکه کی مفسدین فساد کوونکی صدونه کې خلاص کا او فساد من کوا وایز قلتم یاد کچی وی تاسو موسی علی السلام لا نصبرا چر من صبر نکوا لا طعام واعظم په خوراک یو مکه خوراک دود دتی شو یوم الواغانی منو بل سلوا همیشه دا دو خوراکونه کول خلق ته یو خوراک وای تډیری کې همیشه لوګان او ساګ دی یو ګوپیان دی او ټیپر دی ما یو قسم خوراک دی نو او ساګ او لګانو اوګي پکار دي ای به تو زه لا شي بسن یو خار ته په خارونو کې چال تک کېدل دا پاین لکم بشک تاسو ته پاره به هغه سي سالتم چې غوښتي تاسو او له ملاوي ګرځي و ضربت عليهم الذلت نو والي شو په دې باندې الذلت مهر د ذلت او د خواري ويقتلون النبيين او وجل به انبياء عليهم السلام بغیر الحق به جرما ځکه به وجل بما په سبب دا عصو چې نافرمانو وکانو او د یعتدون چې د حد نه تیر شویو خطاب ختمي نو اخر کې بالتخفيف ها اخر کې بالترغيب بشارت ان الذين بشکا کسان امنو چې مان وروړ په خوانو متونو وایز اخذنا یاد کړه چې واغسته منګه میثاقکم وعده تاسو نه ورفعنا فوقکم الطور او پور تک من د پاسه تاسو کوی تور غر ما په غر د پاسه داسې اونیو که زما احکام نه منې نو غر درغه دی لبیک منو نو وی من دې تا خذو ان سما احکام اتینا کوم چې در کلمه تاسو ته به قوت په مضبوط والی وذکروا یا تی ما احکام فيه چې پدې کې لعلکم تتقون خامخا چې تاسو ویریږئ د الله نه ثم تولیتم نو بیا واولې د تاسو من بعد ذالک پس د دینا فلولا فضل الله کنه فضل د الله علیکم پتا سو ورحمتو او د الله مهرباني ها فضل د الله قران دې نصیب تو توحید دې نصیب شوی نه وي دا الله په ایمان دې نصیب په الله دې ایمان نصیب شوی نه وي لکنتم من الخاسرین خامخا وای به تاسو دا تاوانونه چې قران دې نصیب نشو تاوانی دنیا نه متاوانی ته دی الله د باندې فضل وکړو ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فتاقي په جان دلتا سو آ کسان چې زیاته کړو منکم سازونه فسبته پورز خالقي اواز او نصيحت شه د پاره د متقینانو لکه دې زمانه کې یو کار شي نو دې موجوده خلکو د پاره عبرت شه او چې دې پس کم خلک را روان دي داغه د پاره عبرت شه اې د ټول عمر د پاره تر قیامت پورې سره وعظ او نصيحت شه واسه به تیار خو بس الله ویل چې والا لکه قال می وی او موسی علی السلام اعوذ بالله پنا والم پالا ان کونا چې شمز من الجاهلین د نا پوی نه پدین کې قالو او دې يهود ادع لنا دعا غلم ربک از خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې موږ ته ما یا چې سره صفت درې غوا زوان دا ففعلوا اوکي هغه کار تؤمرون چې حکم کولی شي تاسو ته پاره چې نفس غوالا لکې اے په غوا علالولو کې دی بېمانو سلويخ کال تیر کړ بس نن به شو سبب شو غړدا او کټه دا چې نفس غوالا لکې الله ته قبل ولا بس قالو او وی دی دعا او غلم لرا رب کا د خپل رب نه یو بیل لنا چې بیان کوم چې بیان کې من تمالونها چې سره رند دی وا قال نبی موسی علیہ السلام انه یقین شان دا یقول وا الله یقینا دا بقره یو غوا د صفرا او تکجلا فاقعن چې خالص دی لونها رند دی غوا تسر الناظرین چې یخی استرګدکتن کو مخکې دروغ نو نو اوس ته راتلو وکړو موږ ته بالحق په پوره بیان باندې اوس ته پوره بیان حق پوره بیان فذبحوها نو دې مجبور شو الله لکړه دې دې غوالرا هو ما کادو قریب نو دې يفعلون شکر وې دا کار نو کار خو وکړو قاری به نه و چې دا کار یې کړی وي د زړه نه ویل کدا کار مې نه کاو خو مجبور مو د خان نه دا کار مې نه کاو خو مجبور مو د مولوی صاحب نه نو ته دا کار نه کاو خو مجبورې نه وکړه مجبورې کا الله نه قبلې ها وایز دابل صفت دی داغه د يهود وایز قلتم یاد کچی وایز قتلتم یاد کچی قتل کتا سو نفسن یو نفس لرا قیاسم بس ټیم لګ دی نشو راتله فدار اتم نو خلاف کتا سو فی ها فذ نفس کې یو وی تا وجل دی بل وی تا وجل دی درا فدی سینه کې داسه دکړه اور کول والله والله مخرج خار کون کې ما دا اغه قتل کنتم چتا تکتمون پټاو فقلنا نوی من خیال کوا اوی من ازربوه اوهی دی ملی لرا بے باز ها پا باز اندام دا دی غوا سرا دا مانا خلق کئی کنا خدا مانا محبوب نه دا زمنګ د شیخ صاحب په نسبانه بهتر نه دا په دې باندې ات اعتراض من کو هغه ځان بیا خبر هغه من تفسیر کې بیا راغی وجوهات بیانو خو زه معنا کوم کته وی ها ضمیر څنګه راځي د نفس تا نو په دې مخ کې آیات کې دیو ته ول راځي ک نفس تا وای ز قتلتم نفسا فدارتم فیها خلاف کتا سفیها په دغه نفس کې مخه او ته ضمیر ها راځيږي اذل ته ضمیر راځيږي غواته ثم قصد نو بیا سخ شو قلوبکم ساس زړونه من بعد ذالک پس دینه خب اولی دا چې مونږ می ژوند دکړه په دنیا کې او بیا هم دل سختو نو فایانو شدا سخواله کل حجات پشان د کانی باندې او شد قصوا بلکې سخت په سخوالېږي الله واستاسو نه هو هغه کانم خري ګټم خيري هغه نرمیږي وان من الحجات بشک باز د قانونا خامخا کان دې یتفجرو چروانیږي منو دا کان نه الانهار ولی ولی رواني شي په دې خونو کې کان دي او په کانو کټو کې اوپر رواني چيني غړ غړ غونه یې کنه او پای کې په غولې وی راځي وان منا بشک باز دې قانونا خامها کان دې یشق کوچوچوي نو فیخرج نو له وجود غینا الماوب تتلم دی بنیر علاقه کې یو کړي دی باغ هغه کې موږ داسې ګرځیدو نو یو غټ داسې غټ غټو او هغه غټ منځ کې اوبره وځه شلې درې یو غټ نه اوبره وځي شلېږي ها یاد موسی علی السلام هغه کانه چې په امسایو ورغه نه الله سره باندې کړی چینی دولس و ان منها او بشک باز دې کانو نه خامخه آ کان دې یهبتو چې لار غړيږي من خشیت الله د یری د الله نه نو کان شلیږي کان نو بروانیږي کان د یو زین بل ز تر غړيږي خو ته زما د دین د پاره د یو زین بل ز ته الله ویلانلې استاد د خلې نه چینی روان نه شو د دین استاد سترګو نه اوخ کې اون بیری نو ستانه هغه چې ګټه خدای الله وي وم الله ان الله بغافل نه خبر اما ذا کارون تعملون چې تاسو کوي افتتمعون اتمل ریتاسو اے مومنانو ایؤمنو چې یقین بو کدالی کتاب لکم تاسو په خبره نکي یقین علی کتاب نه مني خبره يهود بې ایمانه وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا دې زینا دویم صفت دو یهودیت بیانې چې هغه منافقتو و اذا لقوا الذين امنوا کله چې مخامخ شي دا يهودا کسانو سره امنو چې مان وروړي نو قالو وای دی آمنا من ایمان وروړي موږ مؤمنان یو و اذا خلا کله چې لار شي بعضهم بعض رده الی بعضن بعضو ته کشرانو تا نو قالو وای دا مشران دې کشرانو يهودو تا اتحدثونهم آیا خبروي تاسو مؤمنانو لرا آیا بیان کوي تاسو مؤمنانو ته بما پاغا صفت پیغمبر فتح الله چې بیان کړي داغه صفت الله علیکم تاسو ته تورات کې نو تاسو د پیغمبر صفته غي ته ولې بیانوي یحاجوکم دې د پاره چې دلیل ونسی دا مؤمنان پتا سو به پا صفاتو د پیغمبر باندې عند ربکم پنځ درب تاسو باندې چې کله در باندې او درسونه کوي نو پتا سو باندې برزت کوي چې د پیغمبر صفت خمنی صفات دادی خو ایمان پینې وروړي بیا بدر باندې رات کوي ایا نور مانیم دی یا لیحاجوکم دې د پاره چې دلیل ونیسی دا مؤمنان پتا سو به پاغه صفات پیغمبر عند کتاب ربکم یا عند ربکم د خپل رب سره قیامت کې بیا با قیامت کې د تاسو با خلاف کې جګړه کې چې الله دې زمنګ د پیغمبر صفت منلې او غي مان پینو وروړي الا امانیا مگر تش تلاوت امانیا صرف تلاوت بغیر د پوینا یا الا امانیا مگر نفس دروغ په دروغ باندې خبر دی یا نفس تلاوت الکنن سار می یو سپاره تلاوت کړي یو ما خام کوم دغه مال ډیر ده نفس په تلاوت نورو رکان نکیږي چې په قران په مقصد دي ځان په هنه کوم ثم یقولون بیا وای دی هاذا دا حکم من عند الله دا د طرف د الله نه دی لیشترو د لپاره چې واخلي دی غره کې دی به پر حکم د الله باندې په دې لیکلو باندې سمنن قلیلا دا دنیا لګه د ځان نه کتاب رساله ولګي او پای کې به زه په آیاتو نور کې دا خدای الله کتاب کې دا مسلې دي لکه زهایر لیکل دي فویل اللهم نو هلاکت دې دی لرا مما دا سنا كتبت شرکلی ایدیهم لا سنو داغی وویل اللهم هلاکت دې دی لرا مما دا سنا یکسبون چې دی غټی چې دی کسب کوي کتاب یولک نو هلاکت دی قالو مسک جواب نشته نو جواب شته وای دا يهود لن تمسن النار هچری وبن رسیږي مونږ ته ور الا ايام معدوده مگر یو سورج شمیرل شوی د شمیر یو سورج دی پای کې به عذاب بیا بنی وی سورج یا پن یا سلوی خرج دی یا سبع ایام او ورځ دی بیا به عذاب نه اوس هم بعض خلکو کې لکه اومه پسې وکي سلويختي وکي دا اومه او سلويختي دا د يهودو یا د نصارا او صفاتونه دي الله دې موږ نو ساتي قلو آیا خیرات شتا اور وخت کوا خو تخصیص په خیرات کې مکوا چې اورځي جمعه بکې یا بس سلويختي کې ک سلويختي دا او کو جمعه دا نو دا د يهودو یا د نصارا او پليتي دي دویم باب هغه ختم شو دویم خطاب چې پای کې و په لته د يهودو بیان شوې د دې زین دریم خطاب از اخذنا میثاق بنی اسرائیل او په دې دریم خطاب کې انکار د الله د حکمونو نه او راتلل د الله په نواهیو باندې چې د کم سيزونو باندې الله حکم کړو نو هغه نه کول او چې د کم سيزونو نه الله منع کړو نو هغه نه نه منع کېدل اسنه چيله او ګډ پیسه د بابا په نوم حلال نه کې دا دغه عبادت تا وکړو وبالوالدین احسانا او د مور خپل ار سره خېګړه کوي خخه ګلا دا دا چې مسله د توحید او ته بیان کې وزل قربا د خپل خپلوانو سره احسان کوي ولیتاما د یتیمانو سره احسان کوي والمساکین د مسکینانو غربا سره احسان کوي دا طلبه یو ګورا د سره احسان کوي په دې کې یتیمانان دي په دې کې رشتہ داران دي وقولو او آیتا سو للناس خلق تا حسنا کلمه د توي او پلار جسمانی پلار دی او روحانی پلار دی نو قران او سنت ستا چې کوم استاد دی هغه د پلار دی پوج مور خپل داغه له حزم پکاري وقولو او آیت تاسو لناس ټولو خلقو ته حسنن کلمه د توحید ټولو خلقو ته آئے خ خبره اقیم الصلاۃ او پابندیو کوي تاسو د مانزه عبادت بدنی واتو زکات او ورکه زکات خپل نفسونه اے چې خپل ملګری د اوخ کو د کورنا گویا کې خپل ځان د کورنا اوخ کو نبو باسه او چې بیا موحد ملګری مسلمان وي نبو باسه تاسو ان پوس کوم خپل ملګرو لرا من دیارکم د خپل کورونو نا ثم اقررتم بیا اقرار کو تاسو په خبره پس دې بیان نو انتم تاسو تشهدون خپوي خ گواهانه ثم انتم بیا تاسو ها اولای دا کسان تقتلون انفسکم چې وجنې تاسو خپل نفسونو لرا خپل ملګرو لرا مصیبت بیا شروع نو نو خو چې موږ در دا در شروع کو ته مصیبت شروع چې تاسو په سر نه دا وروون هو چرته ثم دا شیطانی حرکات ثم انتم بیا تاسو ها اولای دا کسان تقتلون انفسکم چې وجنه تاسو خپل نفسونو خپل ملګرو لرا بیا سره دینا الله و تاسو خپل نفسونو وجنه خپل ملګری مسلمان دا وګړه خپل ملګری مسلمان نه وجنه غریبانا هغه دوه ډلې وي بنو قریظه او بنو نذیر بنو قریظ او د دا دوه ډلې په مدینه منوره کې د امیانو اوسېدي او سو خزرج په خپل منځ کې تر بورانو نو یو ډلې با د بل ډلې سره زیاتې کا او د یو سره بچ جنگ راغې نو د مولایانو یو ډله به د امیانو د یوې ډلې سره شو د مولایانو بل ډله به د امیانو د بل ډلې سره شو ځکه مولایانو وی دا امیان خدمتونه مهنتونه کوي موږ له زکاتونو خیراتونو راکې مدرسو لا نو مجبورن دا هغه ډلو سره به اودر دا غي مقابل کې ببل ډله دا غبلو امیانو سره اودر دا نو چې جنگ براغه دا غي امیانو په خپل مینس کې نو مولایان به مرسله ملګرتیا کې ولاړو د خپل خپل ډلې سره پوه نو چې بنو نذیر سره کوم ډله وا د خزرج ابن امیانو نو چې دا بزور ور شو په بنو قریظه باندې په ال کتابو نو دا غي سره چې کوم ډله به ولاړه وا او سو نو چې د بنو نز اوس نه به سکسان راوستي دا نو په دې کې بعد بنو قریظه نم سکسان رالل نمولایانو نه نو دی بل ډلې چې دا زور اور شوی بوا د دې ډلې د اهلی کتاب په خپل منس کې دا فیصله وکړه چالک چاند به وکو اگر که مولیان دي خدای بیزتی دا زمنګ بیزتی را دغه حالو خو مولیان دي او سم خلک دې نو دا خدای او غلطه خو مولاره نو چاندې به وکړي نو داغه د طرف نه نو فدیه باور کړه تاسو منهم داغه د هم اے منهم داغه د طرفنا تفادو منهم نو فدیه ور کوي تاسو داغه د طرفنا چې خلاص کوي فدیه ور کوي هغه مليان خپل ډلې بنو قریزه او تواپس کوي او داغه د طرف نه چاندي کړی او پیسې ولور کوي خپل ډلې ته وهو او شان دا د محرم حرام کړی شوی علیکم پتا سو اخراج او مخکل ددی نو الله وی یو طرف ته خو فدیه ادا کې اخلاصې دا هو حلال له خو بل طرف ته د خپل کورونو نو وباسي او وجنه نو دا خود ربانه حرام دي نو یو حکم زما من یو بل نه منئ او تفصیلی دوره کې بیا موږ کو چې کله دې باندې هم صرف لفظي ترجمه کو نو اسباد بعضی مشکل اغاز داسې وي مور سره اپا تؤمنون آیا منی تاسو به باز الكتاب باز حکمونه د الله دی کتاب چاغه فدیه ادا کول دا د طرف نه او آزاد ول دا هم نه هو تکفرون به باز او کفر کوي په باز حکمونو چاغه نه منی چاغه او کلی او شلل دی د خپل کورونو نه دا نه منی بیا وما جزاء نو سزا من دا چا يفعلوا چې کوي ذالک دا کار منکم ساسنا چې او باسي الا خزن مگر رسوایی دا فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې و یوم القیامت او پر ورځ د قیامت کې یردون دی به واپس لې شي الا شد العذاب یا صح عذاب تا وم الله بغافل عما تعملون ان دی الله نه خبر دا کارونه چې تاسو کوئ الله باندې خبر دی اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا دا کسان دي تته می پلټنه وکړه د دې خطاب دا کسان دي چې غوړې کو ژوند د دنیا د مزید دنیا غوړې کړې بل اخرت په بل د اخرت فلا دنیا مزه خو بلال شي یارا نن دیو که سبا دی رواني بشي سبا بسکه ها هغه ځو کړی خو ورکو ورکو دا خسړی اولائک الذین داها کسان اشتروا الحیات الدنیا چې غره کړي ژوند د دنیا په بل د آخرت فلا یخففوا نسبق بنکلی شانهم العذاب دین عذاب ولا هم ينصرون نو بده امداد کړی شي کله بیا په لور وګورو و ايدناه او مضبوط ګوره دلته کې وی عيسى ابن مريم د بل پیغمبر سره د مور نوم نه ذکر کوي بغیر د عيسى عليه السلام نه ځکه چې د عيسى عليه السلام عبادت شوی او الله وی تاسو څنګه دا غي عبادت کوي اخو د مریم زوی دی زما زوی نه دی ها بنده دی او دیر زل دا عیسی ابن مریم ذکر کوي قران یو زل نوې و ایدناه او مضبوط کړي ما غل رب روح القدس په جبرئیل امین سره چې چرته بتو نو جبرئیل بور سره روانو یا مضبوط کړي ما غل رب روح القدس په قران سره او چې د کمې ډلې وس نه دی شوی نو پیغمبران دروغ جن کړی چې دا د دروغو پیغمبران دي اوسم چې وس یې شوی دی حق پرستی وجلی دي الال کړی دي تبا کړی زره زره کړی او چې وس نه دی شوی نو دا مولا دروغ یا د دروغ جن مولا ځان خبرې کوي پوه شئ کنه د یقین کوي دا الله په کتاب کم په کم کې کم د ایمان وروړي دا الله په کتاب باندې ولما جاءهم دې زینا پنزم خطاب انکار د يهودو د پیغمبر نه بخاری پیغمبران خو پرې دې د دې پیغمبر نه منکار کړي بې ایمانو پوخانی حق پرس خو پرې دی دا بېمانه د دې حق پرسم خلاف کې چې کوم ته بیان کوي د دام نه مني پوخانی علما او حق پرس خو پرې دا غنو منلی دا چې اوس ته کوم بیان نه کوم علما کوي حق پرس تو دام نه مني پوه شو کنه ولما ارکل جاهم چراغ دې ته کتاب کتاب من عند الله طرف د الله نه مصدقون چې هغه تصدیق کوونکی وی لما دا کتابونو ما هم چې د دې سری تورات آغا يهود وی یا الله من ته یو پیغمبر راولېګا چې موږ د پیغمبر سره ملګرتیا وکړو او دا مشرکان او کفار ختم کو ها دا هغه مطالبه امداد به غوښته ځان نه پچا پرات دو یو پیغمبر یا الله من کمزور یو پیغمبر راولېګا چې موږ د پیغمبر سره ملګرتیا وکړو دا کفار او مشرکین ختم کو دا تمنا به کوله اوس هم باز خلکو یې رمنګله یو عالم پکار دی لوډ سپیکر پکار دی چې درس کوي او زمون کله ته سیراب شي نو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نو کلا چې راغې د خلکو ته پیغمبر ما پاغه صفت عرفو چې دوی او پیجاند نو کفرو به د کفر کوي پاغه پیغمبر باندې اول وی پیغمبر په کار دی چې کفر ختم کو نو چې پیغمبر راغی نو به دا هغه پیغمبر څوک خلاف کو یره یو مولا په کار دی چې موږ ته درس کوي نو چې مولا ول ملاو شو نو به خلاف کی ادری دا دا صدقه فلعنت الله لعنت الله علی الکافرین په کافرانو د وجد کفر دا غینا اے الله خپل فضل پاغه چا را لېږي چې څوک خوښ شي علا من یشا من عباده پاغه چا چې خوښ شي من عباده د خپل بندګانو نه نو پاغه خپل فضل راولېږي خپل قران علم ول نصیب کی الله زمونږ نصیب کی نو بعضی مليان بغض او حسد والی عوام چې د لول داسره قران علم ملاو دي درسونه ملاو دي فباو نورو ګرځید دای می غضبین په غصه علا غضب د پاسه د غصه ولل کافرین عذاب مهین او د پاره د کافرانو عذاب د سپکونګي و اذا قیل کله چې ویل شي لهم دیت امن ایمان ورول به ما پاک کتاب انزل الله چې را لګل الله قالوا وای دین نؤمنو من یقین کو پاک کتاب انزل چې را لګل شي علینا په منګمانه اې ډېر بد دی حق پرستو وجل ډېر بد دی د انبیاء وجل ډېر بد دی اې وای دا استحقلی ایمان دی چې ته حق پرست وجلی دا استحقلی ایمان دی چې ته قران خلاف کې ا ډېر بد دی هغه چې حکم کوي تاسو ته پاغي ایمان تاسو چې انبیا وجنه حق پرس وجنه ان کنتم کې تاسو یقین کوونکې په تورات قلوا پیغمبر ان کانت لکم الدار الاخرته کچرته وی تاسو د پاره کور د اخرت عند الله بنزد الله خالصتا یواز من دون الناس بيد نور خلقنا لته اعلان د مباهله وی انو فتمنو الموت انو غالی تاسو مرګ لرا ان کنتم کچریه تاسو صادقین رښتینی په خپل خبره کې ولی تمنو او هچر نه غالی دی د مرګ لرا ابدن هچره مرسو غالی مرګ اسو کم نه غالی اسوي مال مرګ او مرګ غالموي بما په سبب دا قدمت چې مخکري ګلی ايديهم لا سنو دا ځکه هغه په لاسونو ځان نه مخکې ناکار عمل لګلې دي نو مرز کزان نه غواړي والله والا علیم په دې بالظالمین په ظالمانو باندې ولا تجدنهم خامخا وبممیتو دی یهود لرا احرس الناس ډیر حرسناک د خلقنا علا حیات په ژوند دنیا اے دا یهود ډیر حریص دي د دنیا په ژوند باندې چې مال عمر سیوا شوه اے صلی الله علیه وسلم الله وې کستا 50 زره کال شي نو عمر تا نشي خلاصولې زما د عذاب نه ځان لا د زیاتواله د عمر سوال مکوا ځان لا د نیکو اعمالو د زیاتواله سکوا سوال کوا اوس پوه شئ کنه والله والله بصیر لدن کې دې بما باکار یعملون چې دې کوي وایا پیغمبر امن هغه څوک دا لمبه اعتراض د يهودو په پیغمبر پاک وایا په اثبات د رسالت باندې وایا پیغمبر امن هغه څوک چې وی عدو ول جبريل دشمن د جبريل عليه السلام دریم او جواب وهدن او دا قول هدایت ده په دنیا کې دا جبرئیل او دا قران وبشرا او سلورم دا جبرئیل زیره ده د پاره د مؤمنانو د جنتونو او پنځم جواب منا سو کان چې وی عدو لله دشمن د الله او ملائکه دی او د فرشتو د الله او رسول او د پیغمبرانو د الله او جبرئیل او د جبرئیل علی السلام او میکائیل او د میکائیل علی السلام نو فإن الله نو بشک الله عدو سزا ورکونکې للکافرین کافر ہوتا اے چې سو دي دشمنان نو فهو عدو لله دشمن د الله له او بشک الله دشمن دې د کافرانو پوش سوچ د پیغمبرانو د فرشتو او د انبیاء دشمن دې هغه د الله دشمن دې او د الله دشمن لبا سوي عذاب وي ولقد انزلنا پتاکی را لګل من الیک تا تا آیات بینا دلائل واضح واضح پجبد جبريل وما يكفر انکار نه کوي بیا په دلایل باندې الا الفاسقون مگر انکار کوونکو د حکمونو د الله او کله ما هر کله عهد او چواده او ګری عهدن وادا نبذه ما ته دی واده لره فریقون یو ډلا منهم د دین بل اکثرهم بلکې زیاد د خلقنا لا یؤمنون ایمان نه وروړي نه سميږي دې باندې اولې سه ختم شو چا اولې سه په اثبات توحید لا په یووالي کې او درې بابونه ولما جاءهم نا دوی مېسه شروع کوي په اسباد د رسالت چې نبی عليه السلام سو رښتینیو او پاغه نه اعتراضونه د يهودو یو اعتراض مخکې تیر شو په جبريل باندې پنځه جوابونه وکړه او اترست بیانې ار کلا چراغ ته رسول پیغمبر من عند الله طرف ذا الله نه مصدقون چې تصدیق کوونکې لما دا حکم نو ما چې د دې سره نبذانو غرزا او فريق یې وډلې یو معنی دا چې شاته داسې گزار لکه اوس هم بعض خلک شاته گزاري او بعض وی چې نه قران او تورات ور سره خو احکام داسې پرې خودل لکه ته وی چې یو کتاب شاته انسان گزار کی ویل کوم سره ګوره شاکل ده وما انزل على الملك سحر خنه ده سحر کول دا شرک او کفر ده ها او شای کول د سحر خورول د سحر دا حرام دي او عمل کول په سحر باندې دا کفر دی عمل په سحر باندې نه کې او کدی د پاره ځکه سحر چې زپې د سحر مقابله وکم نو به جایز دی بعض خلک سحر او جادو کوي کنه وما کفر درې متراز او کفر نو وما انزل او نه دا لري غلې شوی دا جادو او سحر عل الملکین په دوه فرشتو باندې به بابل په بابل خار کې هاروت چې د یو نومو هاروت او ماروت د بل نومو ماروت او ما يعلمان او نه به خودو د دواړو فرشتو من احدن هیڅ چاته جادو فلا تکفر نو مکافر کیږي پس د کولو د جادو ایتعلمون نو زکاو به خلکو منهما د دې دوالو سره خو نو نو سید به زکاو خیال کوي زکاو به خلکو منهما د زد د دې دوالو فرشتونه د نور خلکو نه به جادو زکاو اے دې فرشتو به جادو مزد کوي نو دې خلکو به من به تاسو د زد نزد کوو پوه شئ کنه زکاو بده خلقو منهما د دې دوالو فرشتو د زد د وجنا هغه جادو به زکاو یو فرزقو نبی د چاله به زکاو د نورو خلقو نه حدیث سره خونو چې جدای به را وسبه په کول داغه جادو سره بین المرء فمن د سړی و زوجی او د خزدای کې ای هغه جادو به زکاو چې سړی او خزبه د یو بل نه جدا کړه ځکه سحر کول کفر دی او چې چا به کفر وکړو خزه نو خاون به ته جدا شو چې خاون به سحر وکړو نو خزه به ته جدا شو ځکه دا کفر دی او په کفر د کاسې کیږي ماتيږي کنه فیتعلم وما هم انور مانیم دی وما هم او نو دی بزوارین زر رسون کی به په جادو سره من احدن چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله ويتعلمون زکاو بده خلق ما هغه جادو یزرهم چې zarar به رساو دیتا په دنیا کې یو ماندا zarar به رساو دیتا په دنیا کې zarar په دنیا کې د سحر سو یو به عمل برباد شو په سحر په سحر کول باندې ځکه په سحر سره کافر شي او د کافر عمل سره تباہ دی او زه دویم ضرر په دنیا کې د ساحر دا او چې خزبت جدا شوا چې چا بس سحر کو نو هغه کافر شو او د کافر نکاح د خزه سره مات شوا نو دا ضرر په دنیا کې ولا ينفعهم او نفع نور کې د را په آخرت کې فائدہ خو نه په دم نشته او ضرر دی به شرک نه وی کړي سحر به نه وی کړي ولو انهم که شری یقینا دی امنو من له حکم د الله او تقو ځان بچ کړي وي د ګناه د شرک نه لمصوبه خامخا دا ثواب من عند الله طرف د الله نه خیر ډیر غورا لو کانوا یعلمون کاش که داخل پوي دې ځنه سلورما اعتراض په پیغمبر ته موږ د سي الفاظ نه منګه موږ زکه ستا خبر نه مونږ تا ته ومه توسیدنه منه درود نه منی کله وی بحق جا بحق ببرکت فلان نه منی جواب یا ایها الذین آمنوا مؤمنان لا تقولوا مؤتا سرائن الفاظ شرکیه رائنا اغه الفاظ چې داغه صحیح معنا مراد یو غلط هم نو دته غلط معنا واجی صحیح نالی الفاظ مشتبه موای صحیح لفظ وای وقولوا وای انظرنا لهذا زمنګا صاف صاف لفظ وای واسمعوا امن حکمنا ذا الله وللكافرين عذاب اليم او د پاره د کافرانو عذاب دې دردناک ما يود الذين نخوخ آ کسان کفرو چې کفر کړي من اهل کتاب دنا ناکار مولایان مولا نه غواړي ولل مشرکین او نخوخ ناکار شیخان مشرکان دا نه غواړي ايو نزل چې راو د لګلې شي علیکم پتا سو من خیر نس غرواله سب احترواله من ربکم د طرفه د رب تاسو نه ان مولا غواړي او نه شیخ او صوفي امي غواړي چې تعالی دی الله علم د قران نصیب کی او ته د قران درسونه خلکو ته کې دا نه مولا غواړي په کلی کې ستا او نه دا شیخ او صوفي او امي غواړي دا یا ير کو منګ اغه لرا استاد زلنا نه اته رات کو منګ به خیرن په بهتر سره منا داغینا په اسان والی کی او مثلها او په مانو و مثلها په شان داغه په اجر او ثواب کی اے اغه ګران حکم لره کوم داغه په اسان حکم را ولما او اجر کې داغه مخکې حکم نه زیات وي یا داغه په شان وي علم تعالی ما ته پوه نه وي ان الله چې بشک الله علی کل شیء قدیر پایو شری قدرت والا علم تعلم ته پوه نه ان الله چې بشک الله د لری ملک السماوات اختیار دی د برا ول ارض د زمکو او ما لكم نبوی تاسو را من دون الله بيد الله نه من ولی سوک دوس ولا نسین سوک امدادی ادم مؤمنانو تور کوي او مؤمنانو بيزه ته پوسونه مکوي آیا اراده لري ام تريدون آیا غواړي اراده لري تاسو ان تسالو چې تاسو کوي رسولکم د خپل پیغمبرنا کما سو ال موسی لکه څنګه چې تاسو کله شهود موسی عليه السلام نه من قبل پوخا چې موږ ته الله او غیا ال بد منو نو داسې بيزي تاسو نه تاسو اون کوي د خپل پیغمبر او د مولایانو ومن يتبدل الكفر واچا چې واغس بدل کو کفر لره بل ایمان پس ایمان نه فقد ظل سوا سبیل تاکي دې گمراه نه غلارنا ود کثیر من الكتاب اوس بیداری ویښه اهلی کتاب دنه ګوره خپل دین لري ګوره او مؤمنه خپل دین خیال ساته ود خوخی کثیر ډیر می تودی ود خوخی ډیر من اهلی کتاب د مليانو نه ا نه د پس اړې چې خو ته حق معلوم شونو فعفو الله وی زړه کې او سره مینه ختم کړي د داسې خلکو سره وصفه او ظاهر کې ته مخواړوي حتا تر دې یاتی الله چې راتلو کې الله به امر په خپل حکم یای الله ملکی یای الله سم کې نو هغه پورې به مخاله ان الله دې خیر دې ان الله بشک الله علی کل شیء قدیر پاره یو شی دې قدرت والا منځونه زور ور کوي ها عبادت له زور ور کوي واقعي مصلات پابندي وکي د مانزه وات او زکات ور کوي زکات خیراتونه کوي فرضي زکات ور کوي او ما تقدم او اچ مخک کوي تاسو له انفسکم د پاره د خپل ځانو من خیرن څه فائدہ زال را تجدوه او بموی تاسو هغه فیدې لرا عند الله پنځ الله ان الله بشک الله بما پاکا تعملون چې کوي تاسو بصیرې دنګې بدله بدل کی اسمه کتاب د الله دا پکې بدګنی وسعافی خراب او کوشش کې دی دا غي پوران ولو کې اے د جمعه توران والے دا دې چې خلق پکې د مون نه منه کې خلق پکې د درسونو د قران د بیان نه منه کې دا د جمعه توران والے لهم خاذ لرا فی الدنیا په دنیا کې خجن رسوایی دا اے چا چې د الله د جمعات نه خلق سوک منک په هر طریقه د عبادت نه د الله دنیا کې رسوایی ورکما ولهم خاذ لروی په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی هر قبر ته وځي چې زه هر مقبره ته ځي به دې به چلیو به چلته کې سوال نه کوي په دې او سماوات ول ارض ناشنا پیدا کون کې د اسماو نو د زمکو وایزا قضا امرن کله چې فیصله وکړي الله د یو کار موجود کېدو چې شا نو فینما یقینا په خبر دا یقول چو یلو غسیز چې کن شا نو فیکون بیا شي نفس الله په اراده د یو شکار کوي نو چې په اراده باندې کار کوي نو هغه تنوي او هغه قبر والا د سن خبر نه دی او هغه ته ولاړی الله توای او مې تراز موږ بس تا خبره منلې وا خو ستا په صداقت دې موږ ته یو پیغام یو خبر پیغمبر وکي یا دې یو چټه یو خط راځي دا زما پیغمبر دې دا رښتینی دی اوس موږ موږ بستا خبره منلې وا خو کفلانې مولې سیبوي چې دا مولا سید موږ به خبره منو خدا ټول مولیان وي دا مولا په غلطه دې موږ دې ځکه نه منو وقال الذين وایا کسان لا يعلمون چې نه پوهیږي په قران لولا ولنا يكلمنا الله خبر نه کوي موږ سره الله استاف پیغمبري استاف مولای او تاتینا آیا یا ولنا راځي موږ ته په یو حکم باندې په یو معجزه من العلم علم د قران اے د قران په علم الله ته پویا کړی او بیا هم د خلکو خواهش پسیزه او د قران نه منی نو مالک نبوی تعالی را من الله طرف ذالا من مولین سوق دو ولا نسین سوقم دادی الذين كسانا تيناهم الكتاب اشور کړه دې مونږه ته فهم د کتاب یتلونه لولیا دې کتاب لره حق تلاوت په مناسب لوستلو دې کتاب د کتاب مناسل لستل دادی چې کم شی قران او ته حرام وي نو ته ته حرام وایا چې قران کم سیز ته حلال وي ته ته حلال وایا چې قران د کم سیز نه چپ پاتې شوی ته چپ پاتې کیږي دغه د قران لستلی یو خبره دا چې بیت الله د توحید د پاره جوړ شوی نو ولې پکې شرک کوي وایز ابتلا ابراهیم ربه یاد کا چې امتحان کو په ابراهیم علی السلام باندې ربه رب دا به کلمات په یوسو حکمونو په یوسو واقعاتو فاتمهن نو پر ابراهیم علی السلام غو حکمونه د الله معاملات د الله ټول قال نبی الله انی بشک ز ابراهیم علیہ السلام جاعلک غرزون کیم تعالی را للناس د پاره د خلقو امامه مشر پیشوا چا چې د دین کار کړي او تکلیفونه ملاو شي هغه تعالی مشری نصیب کړي دا قال ان ابراهيم عليه السلام يا الله ومن ذريتي د اولاد زمانه مشران وګرځوا قال ان الله لا ينال نرسيږي عاد الظالمين وعده زما ظالمانو ته پیغمبر چې ستا په اولاد کې څوک ناکار راغی نو هغه نه مشرکوما اے کزان نه مشری غواړي په دین کې نو قران تلاش واچوي ځان کې دینداری پیدا کې خپل ود الله مشرکای وایذ جعلنا البيت یاد ک چې وګرځاو موږ بیت الله مصابت للناس د ثواب د پاره د خلکو او امن او زید امن واتخذوا او موږ اونې سې مم مقام ابراهیم زید ابراهیم علیہ السلام مصلا زید مانځه واحدنا حکم کړو موږ ابراهیم علیہ السلام ته اسماعیل علیہ السلام ته چې پاک کړي تاسو دواړه بیت یکور زما د پاد طواف کوونکو والعاکفین د پاد د چلې استونکو ور رکع سجود او د پاد د رکوع سجده کوونکو وایز قال ابراهیم یا کچو ابراهیم علیہ السلام ای زما رب اجعل هذا بلدا امنا وګرځوا دا کله د امن ورزق اهله من الثمرات او رزق ورکا اهل د دیتا من الثمرات میو نمنا چالر امنا منهم چې ایمان وروړي منهم د دین بالله پالا او مهرباني وکړه په منګ باندې یا الله انک یقینا تو انت التواب الرحیم خاص ته توبه قبل اول والي مهرباني دویمه خبره دا نبی علیہ السلام دعا د ابراهیم علیہ السلام او هغه دعا وختي وا چې یا الله په دې عربو کې دا یو کس پیدا کا چې د توحید ستا کتاب بیان کی نبی علیہ السلام زکه وی انا دعوت ابي ابراهیم ولقد استفینا او په تاخی غره کړو ما در را په دنیا په دنیا کې دین د پاره او یقینا دی به په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانونه یاد کچ وی له د ترب رب دا اسلم تابع شاه نو قال وی دا اسلم تو ما غار اخذال رب العالمین د پاره د رب د مخلوقات درېمه خبره دا توحید د ټولو انبیا او مشترکه مسله وا د ټولو حق پرستو مشترکه مسله وا خصوصا ستاسو نکال خو په وصیت کړي ستانی کا کور کې ویلي چې دا خبره به دغه ځکه یو ته به ول نه مني وچستا نک په وصیت کړي نو ولې بیا نه مني او صابها ابراهیم بنیه وصیت کړي او پر کلمه د توحید باندې ابراهیم علی السلام بنی خپل زامنو ته اذ قال لبني یاد کچوی د لبني خپل زامنو ته ما تعبدون من بعد د چا عبادت وکوي تاسو رستو زما د مرګنا اے انبیاء او صد خپل اولاد غم دې چې د بل چا عبادت شروع نکي خپل اولاد به خیال ساتي خپل شاګردانو خلکو خیال بساته قولو وای آمنا من ایمان اورې بالله ټول وای من ایمان اورې بالله په الله او پاک کتابون زلا الینا چرانه کې شوی منګه تا و ما پاک کتابون باندې من ایمان اورې اون زلا چرانه کې شو حضرت ابراهیم علی السلام تا اسماعیل علی السلام تا اسحاق علی السلام تا یعقوب علی السلام تا والاسبات او اولاد دا غیتا په دې پیغمبر باندې نو فقده ته دا پتا کې دی بلا عمومي اے الله وې کده خلکو اے صحابه او استاد غوندي ایمان په قران او پیغمبر راولو دا په هدایت دي نو چې کم خلک صحابه او په سبد وې نو هغه په هدایت بیا کې دي شي امانه د هدایت نه وتری دی هغه وان تولوا او کشر دی واولید نو فانما نو بشکهم دی فی شقا په خلاف کې د الله سره فسیکفی کهم الله نظر دی کافی بشی منکا فسیکفی منکا نظر دی کافی بشی استاد طرفنا وهم الله دی خلق لرا الله اے پیغمبر د ټولو خلقو د طرف نه به الله ستا کافی شي تعالی با الله کافی شي د ټولو خلکو طرف نه وهو السميع العليم اليس الله بكاف الله موږ لپاره کافی دی ها او دا الله اوریدل وال العلیم په دې صبغت الله رنگ شي په دین د الله صبغه رنگ کوي ها صبغت الله رنگ شي په دین د الله ومن احسنو سوق دې ډېر خيستا من الله اذا الله نه صبغتن پرنګي رنگ دین اسلام رنگ دی ها بل رنگ نه دی د دین اسلام رنگ په ځان باندې اولګوي لکه نورو خلکو په ځان رنگ د انګريزو لګولې دي رنگ د اندوانو لګولې دي او ته په ځان باندې کم رنگو لګوا رنگ د دینی اسلام ونحنو من لو خاض الله ته عابدون عبادت کوونکی قلوا پیغمبر اتو حاجوننا فی الله ای جګل کوي تاسو موږ سره فی الله په دین د الله کې او او د الله ربنا رب زموږ دی او ربکم رب تاسو لري ولنا اعمالنا موږ لره بدلی د اعمال زموږ دی ولکم اعمالکم تاسو له سزا د عمل تاسو را ونحنو موږ له خاص الله ته مخلصون خالص کوونکی وما الله او نه دی الله بغافلنا خبر اما دا کارونه تعملون چې تاسو کوي تلک امه دا یو ټولګه او د پیغمبرانو قد خلت تاقی تیر شلها دا ټولګه د پاره ما بل دا عمل وا کسبت چا ټولګه کړي دا ولکم تاسو د پاره بد دا عمل لا کسب تم چې تاسو کړ کوي